د شریک نه د ولد نه د دې سره ربط ته او نازل شوی د پس د سورته انعام نه ولې په سورته انعام کې ورته الله انعامات پیدا بیان کړو انعامات ورته بیان کړو په سورته انعام کې چې تا دا انعامات قدرکم فبأي آلاء ربكما تکذبان په کوم نعمتونو د رب باندې ای جن انسا تاسو تکذیب کوي وګوره دی انعامات د الله تعالی ته وګوره تعالی خپل سترګې درکړې دي لا اعضاء دای درکړې دي په کوم نعمتونو د رب باندې ای جن انسا تاسو تکذیب کوي نو انعامات ورته الته بیان کړ نو دلته کو ورته وایي چې انعام به پتا باندې کوم خو کلک شه په دې عقیده د توحید باندې فسبحان الذي فسبحان بس پاکی د الله تعالی لرا کلک شه او پاکی د الله پاکی بیانو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وای ځان سره پاکی بیانو الله تعالی لرا الحمد لله په سوره سبا کې سوره سبا اول کې ستیر شو الحمدلله الحمدلله موږ معنا کو صفات کامله قدیمه خاص د پاره د الله تعالی دی شریک ور سره نشته د انواع 40 دا د خاص معنا ده خاص الله تعالی لري خاص معنا شریک ور سره نشته د انواع 40 داغه انواع اربعه دي اصول د شرک دادي طالبانو شرک اصول دادي ښا دای په ملائکو کې شرک کو یو پستورو کې شرک کو دوا او په پیریانو کې شرک کو درې او په بنی ادمو کې شرک کو سلور دا اصول دي بیا ته لار خطا شوی دا غټه ته لوټه ته سخیتا سخیتا خدای به وي کنه اتا ته د عربو دا جاهلیت معلوم دی یو ګټه به وګرځول بل به راوغه ته دا زما خدای دی هغه به وګرځول بل به خسته کا دا زما خدای دی دا د دیغه عقل دی دا د کافر عقل الله تعالی غ اصول لشرک ورته بیانې او مدعای دلته په مین کې مراړي اخر کې مراړي ښا په دې کې مدعا دوه ځای راړي چې اول او اخر بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي صفت الملائکه لعظمتي چې صف تړي ملائکه په عظمت د الله تعالی کې او په عبادت د الله تعالی کې الرحمن رحمان دې بجعل الكواكب زينه للسماء په ګرځولو د کواکب او زینت د اسمان الرحیم بحفظها من الشیاطین او رحیم دې په حفظ داغې د شیطانانو نه الرحیم بالمؤمنین الرحیم دې په مؤمنانو باندې چې ساتي د شیطان نه مؤمن ساتي د شیطان نه بچ ساتي ښا وصفات صفن فالتاليات ذکرا فالملائکه التاليات موصوف محذوف دی غیر تراوبات دی فالملائکه التاليات قسم منی په ملائکه باندې التاليات چې تلاوت کوونکی ذکرا د وحي على الانبياء انبياء ته وحي راړي من الله تعالی دا الله د جانب نه وحي سوک راړي ملائکه جبرائیل علیہ السلام سره ډېری ملائکه راضی ښا نو دا ملائکه وګوره خو عبید دي تابعدار دي په صف ولاړي شیطانان شری په خپل ډیوټو باندې لګیا دي تلاوت کوي ذکر را وحی راړي الله تعالی نه دا الله جانب نه پیغمبرانو ته آی په خپل خپل ډیوټو باندې دي په بنی دم مقرر دي په هوا مقرر دي په غرونه مقرر دي په وریځ مقرر دي په نفوس باندې داسې نفسونه سب کړی په صف کې ولاړی د الله عبادت کې بیت المعمور ته یو ځل د ملک چاپیره ته وګرځي بیت المعمور نه بیا د په ژوند کې د قیامت پورې نمبر نه راځي دور مخلوق دی الله وما يعلم جنود ربك الا هو بیا د قیامت پورې د نمبر نه راځي یو ځل نو ته خو د ګناه بوجای نو ټول الله تعالی ته په سب کې نو دريږي تراو کې نو دريږي تراو کې نو دريږي په سب کې نو دريږي الله نه ودريږي الله تا وای مجرم يم خدایا او بخنه تکي بل څوک نشي کوله بس الله ته وجاړه تو ګوره دا الله رحم دا الله فضل ګوره دا انسان ته سبق ورکړي چې ګوره ته شرمېږي نه د ګناونو موږ درته سوره باندې خبرې وکړو قتل وکړو اورېدل وکړو ګناونه وکړو نو الله وایي ته شرمېږي نه دی ملائکو ته نه ګوري هغه پاک مخلوق دي د الله تابعدار دي او ته د ګناونو بوجای او ته تابعداري نه کې عبادت نه کې نو دا ورته وای چې د الله تابعدار شخه د الله تابعدار شه راشه ادریګا الله تا وجاړه الله تا وګواړه الله نه او د الله تابعدار شه الله رحم ته بیا وګوره یو حدیث کې راځي چې انسان الله ته لیش نږدې کیږي الله ورته غذر نږدې کیږي یعنی معافي ورته کوي خوشحاليږي جواب د قسمونو سره قسم مې دی په ملائکو درې قسمه ذکر کړخه نو دا نور په عتب او قیاس دي کړه طالبانو تا ته مش نمونه شی ذکر کړي د بنی دم او ملائکه او نه وي بیا به تواجه د دریابونو غي او نه وي دا خو مش نمونه درته ذکر کړه ان الهکم لواحد دا جواب د قسمونو دی دغه قسمونه چې قسم مې دی په ملائکه چې سب تړون کی په سب تړلو سره هغه ملای قسم می دي چې غي شړون کی شیطانا او تلاوت کې ان کې ذکر ان الهکم لواحد دای جواب د قسم دی الا سات معبود سات لواحد لا شریک دی سات رب واحد لا شریک دی الله واحد لا شریک دی آسی واحد لا شریک دی کم ذات دی دلیل عقلی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی رب د زمکو دی وما بین ما چې په میان د دې زمکه اسمان کې دی او د دې زمکه اسمان په میان کې چې کوم مخلوق دی تعالی توبه ورب المشارق رب د مشارق دی والمغارب په عطف دی او امر رب د مشارق دی والمغارب او مغارب په عطف رب د مشارق او د مغارب دی در دې ځای پورې دا سوشوا ابطال د اولوهیت د ملائکو دا باب دې داسې وای باب دې په نفي د اولوهیت د ملائکو یا ابطال لیکایا باب دې په ابطال د اولوهیت د ملائکو د مشارق پورې ښا نه پوهې شي ملائکه خدا اوس نفي کوي د اولوهیت د شاه چې دای بوي متور نابنو ان کذا باران وشي په موږ باندې د وجه د ستوري پلانیخ اول الله ملائکه پیدا کړې وي بیا ستوري پیدا کړل ښا نو د ستورو ذکر ته بیان کړي ان زینا السماء الدنيا الله وای ما قص کړل اسمان د دنیا دا اسمان د دنیا الاقرب الى الى الدنيا لا اقرب الى العرش مظهری وای عرش ته نږدې نه دا دنیا ته چې نږدې دا اسمان یو خو عرش ته نږدې دی هغه نه دا اسمان دا موږ ته چې نږدې دی دا ان زینا السما دنیا ما کې ذکر اسمان د دنیا په زینت الکواکب په زینت د کواکب استورو استوري دي ښا دا مې څه ذکر لري انو ګوره دا خو زینت ده نو دای کې د اولوهیت سره علل دار انسان لئیمنا خبیث انسان خبیثنا دای دې بر لړشي په سر به وشتي ښه خو تلې نشي تلې نشي نه تلې دي نه بلار شي نه تلې شي نه تلې دي نه بلار شي بيد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی اوس د نفي د جنو کوي جن موږ نه مخکې پیدا شي او کنه طالبان لا يسمعون پدې کې ابطال د نوع جني د اولویت د نوع جني لا يسمعون وګل شي کې خو دې دا پیریان شیطانان الى الملئ الاعلى هغه ټولګي او چت د ملائکو د ملائکو ټولګي او چت د وګل شي کې خو دې ولې چې وګ کې دي نو هغه ولي اته ولي نو دا خو شیطانان تلې شي نغی الله من کړل نشي تلې کله من کړ چې رسول پاک د الله پیغمبري ورکړه پیغمبري ورکړه با سوري من شو دا برادي دی وی دا څه چلو شوې په مونږ باندې چې مونږ نو شو تلې او سوري اخلاصيږي نو دای برزي دا درې فائدې دي رسول پاک وایي چې د درې فائدو نه سیوا سو پستورو کې وای عمر برباد فضل عمر تیر کړ لګیا به دا ستوره دلته ده دا ستوره دلته ځان نه لګیای خیالي دنیا ده د دې وعلته عقیده ده ولو عذاب واثب نو نفي د اولویت د د چاو شوا د جنو چې جن الہ نه دي ښا پیریان پیریان الہ کې نه ملائکی نه دي ستوري نه دي او جن نه دي الہ الا من خطف الخطفه مگر هغه لا استثناء لا يسمعون ناوري دی وګنشي کې خو الا من تابع شي د لمبه روخانه شي چې دا د غش راغلي هغه ستوره پراشي په دې سر یولي ته ملائکو خبره کته وړي د ستوره پراغلي ویلي خان یری راو غردي یری ویلي کله کله دا کې وشي طالبانو چې سمونه لګي کله دا دی وشي چې سم اونې لګي خوا کې ورته کیر شي یا نیمو لګي ها دا شیطان نو دی لیونی شي لیونی شي نو په دی غرونو په ځنګلو ګرځي نو خلک وای بلا بو والے دی بو بو والے دی بلا والے دی بلا څه شي دی بو څه شي دا سر کولې لیونی شوی دی هغه لیونه شوی دی نو په دې میرو ګوي کار چاله ته پیړه ورته هغه هم ځان سره بلا ورنی ونی کی بودی ته ویخه نو مشته دی او شې دشته دی دا واړه مور یې ری ولکه بوداغه بلا رااله بو بلا څه شي دی دا دی تاسو نه پیژنده درو څخه چې بو بلا څه شي دی بو بلا دا دی دا شیطان صحیح نه دی لګیدل نو دې دشت باندې ګرځي په دې ځنګلو خو چې تو ګوري سپیړه ولا ورکی بس هغه هم یو لیوانه کوي بلا والے اب یا پزان نه کوي او پیجن د بو بلا تاسو بو بلا ته پیجن چې قران نه وي هته به نو ما بس انا دي خلکو پیجن دا لري اوس الله تعالی درې نفي وکړي چې ملک الہ نه دي ستوري الہ نه دي او جن الہ نه دي ګوره کمزور مخلوق دی اوس بنی ادم فاستفتهم تپوسو کا دا نفی د اولویت د بنی ادم ولا فاستفتهم تپوسو کا د اهل مکه او اهم اهم اشد خلق الايدي سفد د جهت پیدایشنا امن یاغتو خلقنا چې ما پیدا کړی ان خلقناهم من طين لازب ما پیدا کړی دی لره دا غټ سلیخ نا کنا د خط اصلاح اخلاق نه بنی ادم پیدا کړه نو دا دای اخر کې راړو او د خط اصلاح اخلاق نه پیدا کړ ور قرآن اول کې سورې اعراف کې وګورئ من توین الذی به ویلي دي کنه هلته کې وګورئ مخ کې وګورئ من توین الذی به ویلي دي کنه دلته کې وایي من توین الذی د خټ اسلیقنا کې نه پیدا په بادم علی السلام سلوی رضی تا خټه کې اولول اتیان ګرځیدل داسې دا کوله به سلیخ ولا ورکو او باران به په ورېدو سلوي خره دې په باران ورېدو یو ځل د خوشاله او یو کم سلوي خره دې په د غم باران ورېدل د دې ونه خوشالي لګا دا غم ټول مرغم نه من توین اللازم دا ځای پورې طالبان دا یاد ساتي په الحمدلله کې به تاسو دا پکار راځي دا نفي د اولویت د بنی ادم دا نو سلور واړه بدل تر او باسخه الحمدلله صفات کامله قدیمه خاص د پاره د الله تعالی دی شریک ور سره نشه د انواع اربعونه دا انواع اربعه دي ښا دا اصول د شرک دي نه به شرک دی کې کو باقی لار ته خطا شي غټي ته نو خدای وي لوټي ته خدای وي وني ته به خدای وي سخه به تیر شو ګیدړ به تیر شو ته به خدای وي دا زمون خدای دی ایو لومبړی ته خدای وي دوی شو هغه شاعر څنګه شعر ویل دي لومبړی باندې میتیا یو خدای جوړ کړو میتیا دې په لومبړی وکړي نو هغه چې راغی دا څنګه خدای دې چې لومبړی په میتیا دې کولی اده ورته قتل نو توبه یو باسل مسلمان شو بس عقل کارو پر الله تعالی کی عظمت ویخو د دې پاره د لومبړی میتیاله باندې کړ لومبړی میتیاله وګ په بوت باندې د بوتو درول بار ته تلو نو بوت یې خو دا خدای راته ګوري نه نو لومبړ رااله نه په هغه بوتي میتیاله وکړي نو دې چې واپس راغی غلام بيدل پروتو خیلام بوله نو دی وای دا څنګه خدای دی وی چې لومبړ په امتیاز کولې د ځان نه لومبړ نه شو تړل شغیل خلت ور کړې وکنه نو عقل الله ورته يدل بي كثيرا ويادي بي كثيرا فديواني الله ورته هدايت وکړه نو هغه ما ترک شرک او کفر می ترک ایمان نه را دا څنګه خدای دی فی میډیا دې په کیسو غړا دې غږ نشي کوله الله بس هدایت کوي ښا هدایت کار نه چاله او اراءت د طریقې پیغمبر خي قران خي اراءت لار به خي ورته چې دا لار نه غي اسلام ته طالبان پوه شوي دا اصول شرکم ذکرل دا په الحمد کې بیانوي دا په الحمد کې ستاسو په کار راځي کې یاد دې درته خو ډیره خلک نه دي یاد وای دا راواړو نو راواړو دې ده پر ان خلقنا هم من تین اللازم پورخه اوس الله تعالی دې دینا شکایت کوي بل عجب تبل کې ته تعجب کې د دې د کفر او د شرک نه د تکذیب نه ويسخرون هغه ټوګي کوي الله سره تا سره کتاب سره هغه ټوکی کوي اته تعجب کې رسول پاک ته وایي وإذا ذکروا باوږي چې نصیحت ورکړي شي په قران سره لا یذکرون نصیحت ناخلی په قران هغه قران ته ساجت ده وإذا رأوا آیه جویل دی یو نشانه معجزه لکه شق قمر وغیرہ یستذکرون ټوکی کې یغی تر یستاذیون یستذکرون ټوکی کې یغی تر ها وقالو وای شکایت کافر نه شکایت حماقت جهالت بیانې ان هذا نیلا خرق عادت کار دا معجزه الا سحر مبین مگر دې جادو کار دې تا جادو من طرف کار دې اذا متنا دا انکار کې د قیامت د دهری دې اذا متنا پاو کې چې مړ شو مونږ وکنا ترابا او شو خاوري و عظاما الو کې اینا لنا مبعوثون مونږ به جواب بیا ژوند کیو او اباؤنا پلاران زمونږ ان نبعث نحن مونږ به ژوند کیو و اباؤنا الاولون پلاران زمونږ اولنی جواب به څوک نه نه نمنو لا لا لا به وي نه وي اتي پیغمبر وي دا مونږه اتي رہیو قل جواب دې د شکایت جواب دی قل ورته وایا نعم او انتم داخلون تاسو به ذلیل راشي الله تعالی ته داخلون ذلیل براشي الله تعالی ته تخفیف اخروی قیامت سکران کار دې تناورو چې تاسو قیامت نه منئ قیامت خدا دې انما هي نو دای بچی وای او قالو وای ولا کافران یا ویلنا فروت من غیر هذا یوم الدین دا رد جزاء دا وای من کو نمن رشیا جزاء را لوي من کو نمن دا خو رشیا شو یقال لهم الملائکه بو دیت ملائکه هذا يومكم الذي هذا يوم الفصل دا رد فیصله دا اوس بستا فیصله فیصله کیږي خوم تاذ اليوم ايها المجرمون ارز د فیصله د قیامت نوم یو فیصله ده الذي اغ كنتم به تكذبون چې تاسو تکذیب کو په دې رز باندې تاسو نه منو احشر الذين الله بوي ملائکو ته احشر الذين روان جیا کسان ظلمو چې ظالمان دي په نفسونو باندې شرک کړل دي روان کوي او ازواجهم اخذ لدي انه مسئولون دینه به سوال کول شي تپوس وته نه کوي الله تعالی د خجالت رسوایي د پاره مالکم سیتا صلی الله تناصرون چې تاسو دې یو بل امداد نشي کوله لا تناصرون بعضکم بعضا چې امداد نشي کوله بعض د بعضو اساس خدایان خو تاسو امداد نه کوي فرعون نمرود هم دې دوه قسم خدایان طالبانو یا ساتي چې بندي گئی نه یو خدایان یزید وغیرہ وغیرہ دا کته دی په یزه دی بوته دی دی ترې و دروي ښا ورته وای مالکم لا تناصرون سي تاسو امداد نشي کول دی او بل بل هم بلکې دی اليوم ننرذ مستسلمون ډیر تابعدار وي منقادون مستسلمون ډیر تابعدار وي دا اجزان دی غټانو ته وای دی خدایان انکم پتیدر تاسو کنتم وای تاسو تاسو نه نه راځي به مونږ ته عن اليمين باليمين په قسم سره تاسو به قسم خورو مونږ ته راځي به یومانا او بل معنا دا ده عن اليمين په قوت سره په طاقت سره تاسو طاقت او قوت نه مونږ ته به وی شابه حجت طاقت موږ تاسو ته سټ تپړه خو نو چولې بل کنتم قوما طاغین بل کوي تاسو کوم کافران کافران وي فحق علينا قول ربنا نثابت شفهم باندې قول رب زمونږه هم باندې ثابت شوی فحق ثابت شوی دی علينا فمن باندې قول ربنا قول عند ربنا فنذ رب إنا لذائقون دائما منګه سکون کې یو د دې دوزخ دایمن دایمن به منګه دوزخ کې چې غوايي او کنه وایي دا مشران به وایو فاغویناکم منګه گمراه کړی تاسو لره فاغویناکم گمراه کړی منګه تاسو لره دای به منګه ولې گمراه کړی مشران به وایي ځکه منګه تاسو گمراه کړیو ان كنا غاوين په دې درو موږ گمراه موږ گمراه نو موږ تاسو گمراه کول یو چې دی خدای پاک د خلک ټول دنیا چرسيان کوي وای کنا نو موږ ځان له مرګري غنو فإنهم په دې درو دی کې ویا فإنهم ذي يوم اذن فدغرت کې فی العذاب دا تابع او متبوع دواړه شرکا د شریکان جوړول الله تعالی سره ذات خبره بور سره وي تا ذات خبره بور کې چې تاسو الله سره شریک جوړو نو تین شي تاسو فرعون ته خدای وي نمرود ته خدای وي مثلا لات او منات و غیره نور او شکایت ذکر کوي خماقت جهالت انهم دا شکایت ده انهم کانو په دې درو دي دا کافران ټول دا خرنه کما قلی انهم دا کافران کانو قليلا اذا قيل لهم شبول شريتا دې کافرانو ته وې چا قيل لهم ابول شريتا پیغمبر ورته وې یو مسلمان ورته وې یو امتی ورته وې پیغمبر وې امتیانو بیا بدا یو اذا قیل لهم شبول شیط قولو لا اله الا الله ویدا لا اله الا الله نشتر معبود موجود الا الله غیر دا الله تعالی نه الا په معنا غیر صفتی سره ده الا الله غیر دا الله تعالی نه یستكبرون دی وتکبر کو لا اله الا الله نه به منو تابع وی د دې په مقابله کې ويقولون شکایت ته وای بدی کافرانو اینا لتارکو ای موږ پرې خودن کیو آلیاتنا د خدایانو زمونږه لشاعر د وجه شاعرنا رسول پاک ته وی ته شاعر مجنون لیونه طالبانو خپکیږي ما تاسو ته مخالک شاعران وای لیونی بدرته وای په دې مخه پکېږه ښا کته ځان وارث د پیغمبر جوړول غواړي نو خفګا خفکېږه ما پیغمبر دا ویل چې العلماء ورثه الانبیاء علما وارثان د انبیاء دي ته هم خلق لیونی وای وای دې کنه خیر دا خو نه پوي خمق قل ورته وای بل جاء بالحق بل اثبات رسالت دی اثبات توحید دی بل جاء بالحق بس جرات للکړي دي تاسو بالحق بالتوحید الحق وتوحید حق حق سره وصدق المرسلون التصديق کړي دي د رسولانو د دې پیغمبر تصدیق د مرسلین قبله دی پیغمبر رسول پاک د ټولو پیغمبرانو تصدیق کوي کنه ټول پیغمبران د رسول پاک تصدیق کوي کنه نو دا خو اصل یو دی پیغمبران ټول اصل یو دی ټول یو خبره کړی لا اله الا الله ادم صفی الله لا اله الا الله نوح نجی الله لا اله الا الله ابراهيم خليل الله لا اله الا الله موسى كليم الله لا اله الا الله عيسى روح الله لا اله الا الله محمد رسول الله تقول غريو واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون دي تکبر کوي دا لا اله خبر یو وقت وقت پیغمبر الله بدلی دغه وخت تیر شي د درې سو کال سل کال پنځه سو زر پیغمبر الله بدل او کلمه خو یو ده انکم دا تخفیف ده انو انکم لذائقون العذاب الالم په دې در تاسو به سکون کې د عذاب درناک اولئک دا عباد مخلصین لهم ذیل رزق معلوم رزق معلوم دی ول په جنت کې په جنت کې ښا رزق معلوم فی الجنه په جنت کې لهم رزق فيها بكره وعشيه دا دې بدل لا رزق نه فواکه او میوه وي کما میوه چې غواړي ښا او مکرمون دی به معزز وي فزاینو کې داسې معزز زاینو کې بنات توبه چې غووی نه اریان بشي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وي کم قسم نعمت تغواړي غوړه ته ملاويږي او ذات نعمت طالبانو دلته په دې زمکه خوب خوان کوي صبر کوا علا سرور پتختن معنی متقابلی مخامخ بناتی او بلتا کور دی یو جنتی به بل جنتی ته شان راځي دومره لوی ملک دی چې یو کروڑ خلک یو مجلس کې جمع کنا نو د کروڑ والو به شابل ته ناراضي ټول به مخامخ ناتي یو بل ته دور لوی وسی میدان دی کدا ټول جنتیان داسې کینی یو ځای باندې یو ګیره جوړی دا یو ځای باندې داسې مقام تاسو وایي نه بخوږي سرونه د دی و عندهم په دې د دیوان قاصرات او طرف بندون کې د نظر وي و عندهم په دې د جنتیانو قاصرات او طرف بندون کې د نظر وي س عین غټ سترګو والا غټ سترګو والا ښا غټي غټي سترګي وي دا دې خسته وي مکنون پټه په دبلی دوړه پینی لګیدلی دا فی خسته سترګې به نیولی د دی دا د جنتیان دا فی خست دا حسن ته اشاره ده حسن ته انو دا دا اشاره ده دا انعامات دا وای فاقبل بعضهم مقبك بعض دینا دا جنتیان على بعض په بعض باندې يتساءلون سوال وکي د خبرو د دنیا یو بل سره وګپ لګی دا موز نشته روزه نشته حج نشته سبق نشته دی مطالعه نشته وظیفه نشته دی چې ته وظیفه کوه بد غب زائد ښه ډاکټر فاروق منکر البعث منکر د دغه نه بعث نه قیامت قیامت نه منو اما تبوی یقول لی یقول لی ما تبوی اذا متنا پاو چې مړ شو مونږه وکنا ترابا دا دغه عقیده بیانې اذا متنا پاو چې مړ شو مونږه وکنا ترابا شو خاور وعظاما اډو کی چوره چوره ائنا لمدینون ائنا لمجزیون موږ له بیا جزا را کول شي ائنا لمدینون ای موږ بیا ژوند کیګو بیا به جزا را کول شي او دا عقیده وا ته دې عقیده ته وګوره انو قال دې به وې دا جنتی هل انتم مطلعون ای تاسو ظاهری دن کی معی ما سره را دې چې وی ګورو نه دیو ځکه کنه ارامی ارامی دې دوه ځکه ګورو چې کوم ځای دی ای تاسو ما دا ای تاسو مرګری ما سره مرګری کی هل انتم مطلعون ای تاسو ما سره ظاهری دن کی معی ما سره فاطلعانو ظاهر بشي دیبو غیب ورته وي زمړه منګه سکه په تندر ولګو بیخي ودا یا ورته وي ذا فاطلعانو ظاهر بشي فراو بویني دی هغه مرګره فی سوائل جهنم په میاند دوزخ کې او جنت کوم ځای دی دوزخ کوم ځای دی اخکاری داسې یو بل تلک ما تا شناسو تاسو بخکاری لکه ما تا چې ناسي دا کمال دا غزای دی دا کمال د اخرت د ګوره ها الته بدات ناتو لکه ما تا ا د دې په نمونه کې خدا کافرات ایمان نه راړي په دې یاد باندې پر او پر او فی سوائل جهنم وبینه په میان د جوزاق کې او ورته ویل سره راوي دا توی چې تا قیا ان لمدینو ان لم بیا به موږ وای دهری وای کافر يهودي وای نصراني ومنافقه دا به کته دی ورته درته نه خبرې اداسي به یو ورته مخامخ یو بل ته وګوري خبرې وکړي ا دنیا کې دا شعر او بل ملک خبرې کینو بته یو بل سره غانا ته خبرې کوي ته نه خبرې خدا کافر له خدای پاک تا خو زه تبا کړو په گمراه باندې زه خو دې گمراه کړو لولا نعمت ربي کې چنه فضل نعمت یعنی فضل درب لکنت من المحضرين نقام خاوم بدل تاذر محضرين د حاضر کولو شو نه معك في الجحيم په دوزخ کې اوس به سره زوم دغلت کې ستا بي خدا دا بی خدا الته ورته دی وای ستا بی خدا تا خو زه گمراه کوم ناکار مرګري نه ځان ساتي ناکار تعلق نه ځان ساتي دا گمراه کوي نخست موعظي پیر مجلسي حرفه زما د پیر د مجلس اخیری خبره بداوه نخست موعظي پیر مجلسي حرفه کہ از مجالس نا جنس احتراز کنے د ماجن د مجلس نا جنس نه احتراز دوزخ ته دی بوزي دوزخ ته دی بوزي دین نه وباسي ښا ته یا ساتي په دا مؤمن ورته وای هغه بالته جاری او چغي بوي او بد حال وي نو دا مؤمن بسوي افما تا استفهام د تلذذ لخوا استفهام د څه استفهام د تلذذ افما نحن بميتين منګه خنیو بیا مړیدون کی مو خو به همیشه ژوند دیو مرګ نشته دی مرګ حلال کو فما نحن افما نحن بمیتین نیو مونږه استفام د تلذذ دی نیو مونږه بیا مړیدون کی مر ختم الله وی دا انعامات دوی دي دا چې ذکر وکړو دا میوه فواکه بيت مقلود على سرر مت فواکه وهم مکرمون فی جنات النعیم اولئک لهم رزق معلوم دا ټول نظر کې را ولا وګوره ورته نو الله وی بمثل هذا فمثل دا صفات نعمتونو دا څه ځای چې جنت دی فليعمل العاملون عمل دیو کې عمل کوونکی عمل دیو کې عمل کوونکی بل ځای کې راځي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون پدې کې دې مينو کې مين کون کې کمینه کې دې کې وکا ک ژوند تیرې پدې کې تیر کا دا لستر دې ژوند دې دا پدې کې تیر کا دنیا خو تا ولیدا اس نتیجه صفر ده نتیجه صفر ده وګوره دې کې مزه وکا راشه خلق ورپسې بادشاہي لړا کړه هر څي ورپسې لړا کړل پری خود خوشي پوي وې زه رحمان ال بادشاہ شم چې ګدا شم رحمان ال بادشاہ چې ګدا شو دنیا پری خود نو بادشاہ شخه زری نیمه روخ روغو او مونږ ورته ته کلوي هغه براغه ما به سبق ختموي دعا وکړي چې مونږ خدای یې سبې سبق زما دا هغه دعا خو خښوا مې خدای دې مونږ یې سبې سبق کینو یې سبې صدا چې عمل نشته دی خدای الله رحم خو ډیر نه کوي ابا دې سړي د سودا راځي تا دور ګناونه کړی دی داسې ده لری ګمړه ته د ګناه خلی ته دی وګوره ته ګناه کول شي تاسو به ګناهي ته به سور ګناو کې دوه درې سو بمړ کې اته سو زر به مړ کړی نه مړه شرک به دیم نه حلال کړي ته بس ګناهي یو ټرک ګندی را واخلي او د سمندر دریاب کې وردوي یو ګنټه پس ګوري د ذات په معلوم شي دا د مثال و د الله رحم له حد نشته دی سمندر خو حد شته دی کنه دا الله رحم له حد نشته دی دا الله دومره لوی رحم دی نو امیدی مکو کلمه ولا کلا کوایا ذکر کو ځان سره چې زیرا دی او یا کرتا د جهنم باندې دا ګرمه ده او یا ذل دا جهنم ورته داسې ښکاري لکه وبو دا دومره تیزه ګرمه ده دا ونه دا ذکر فی قار الجحیم دا درغونیږي په میان د جهنم کې هم شجره الزقوم یا ونه د زقوم ان جعلنا فتیذر ګرځول مې دا ونه فتنه امتحان ابتلا ازمیر للظالمین د پار ظالمانو ظالمان وای وا جان دا ګورو یا پیغمبر دروغ وای ونه پور کې زرغونیږي که هغه سوځيږي نو زموږ عقل استاد خدا دې چې یو ونه دا اچاپیره ته لرګي کیدا یو ګنټه نه دوه کې به وسوځي او بسوځي عقل خدا وای کنه الله وای نه دا هغه ونه نه چې دا سوځي ښا دا اور دې نه داسې دې لکه وبو دا داسې دومره ګرمه ده کدی ته شپک کال اور بلکې کنه نو دا نسوځي ان شجرتا ان شجره فتیدا شجره عظیمه تخرج خارجيږي في اصل الجحيم فمن جهنم کې دا قعر اصل معنا قعر ویخ د جهنم کې دا په جهنم په ویخ کې درغونه ادمر لوی سانګي به کانه رؤوس الشیاطین رؤوس الماران سرونه ماران د مار د اثر ډیر قبیح لګی ښه ډیر قبیح د مار سر دا سی به قبیح لګی ادی به خوري او مار ولي وي مار کې اپ نه سنشته دي صرف د دې خلک کې ظاهر دي د دې خلک چې دته دا زکوم ورکی کنه او هو هو لکه د مار زهر چې ورته ورشي هغه معمولی د مار زهر په معمولی د دې په مقابله کې دا کان ورؤس الشیاطین فإنهم لا کافران دوزخیان لآکلون خورون کی من عددی وننا اوبه ورته چول شي خلق د اوبو لکه نوړای ور خري سړی نو یو ور پسې اوستا نو دای بوې د باندې بخلتی من حمیم دا غرم وبونه یو بالټي وب ورته واړو وي کوم بالټي دا سم بالټي دی دومره بالټي لګا نه نه نیر پکې راځي سم بالټي وي ورته واړي دغه کافر وجود به څومره نو حدیث کې وجود تیر شوی د کافر د دی او د دی په منځ کې وایي چې سلويختو غزا یو غز راغلی دا دی په سلوي غز تیرانه دی په سلوي غزا سور شو سټ په سور غټي ها نو چې دته بالټي دا بالټي نه دا زمونږ دا دا خو تاسو دور دور بالټي دا تاسو یوازې کوي دا نه دی دا د دوزخ سپیشل ولا تیار شوی دی ښا لشوب الخلب من حميم ثم إن عليهم ثم إن مرجعهم بیا رجوع دی الى الجحیم جهنم تدا الوی ډب ته بوز او بول ورکد د اوس خلکې د غن خطر شابه مولوک به راکاږي سهار وخري هلته ورته پیپو لګي یو پیپو لري خلی ته ولګي ومو چې ډک شي دا دغه صفاشي نو نوړای کته لړ شي زکو بیا به راولي انهم داولي یسرعون تیزی به کولا اتلل با دواړه معنی دي ښا ولقد دل قبلهم فزيزر بخوا گمراه شوی په خوا د دې قریشنا اکثر الاولین اکثر د اولیننا گمراه تیر شوی دي قوم د نوح علی السلام عادیان ثمودیان ولدلالهم چې دې گمراه سلامتی علی په نوح علیه السلام په عالمینو کې هغه له نجات ورکو اشه داغه تابعدار وغي له نجات ورکو ان كذلك نجزي المحسنين الله واذا دارنګ جزاء ورکو محسنان لر انه دا نوح علیه السلام من عبادنا المؤمنين د بندګانو زمانه چې مؤمنانو اعلى مؤمنان عبادنا المؤمنين دا دا دا انبیاء دي ثم اغرقنا الاخرين بیا غرق ما غنور رستنی نور مولا غرق دې می بچک اده سره چې ایمان راړو هغه می بچک دا دوی دلیل نقلی و ان من شیعتی پتی سره د ذریت د نوح علیہ السلام نه دا دلیل عقلی و ان من شیعتی د ذریت د ابراهیم علیہ السلام نه د نوح علیہ السلام نه لابراهيم خامخا ابراهيم عليه السلام د ذریت دنا لکه ادم ثاني او کنه نوح عليه السلام نو دا ابراهيم عليه السلام دا په ذریت کې راغی ابراهيم عليه السلام خبره ته پیش کیخه دا دلیل دی د دې مطلب څه دا یو جماعت د انبیاو الله تعالی هغه هر زمانہ کې را لېګل دي د پاره د دې چې حجت قائم کړي رسول پاک راولېګ په اخره زمانہ کې اخیری امت ته اخیری کتاب اخیری زمانہ حجت قائم کړ وإن من شيعته د ذریات د نوح عليه السلام نه دا سی وای اګه د اتباع د دنوای د الواد د دنوای هم ټیک دی ل ابراهيم ابراهيم عليه السلام او د دې په میاں وکانه بینهما هود و صالح د دې په میاں کې هود عليه السلام صالح عليه السلام تیر شوی دی هغه حذف کړل ښا اذ جاء ربه فاوا كشراغ رب قلت بقلبه سليم فقلب سالم سره من الشرك من الشك والشرك شک او شرک نه طالب اذ قال لي ابي پاو کې چې ابراهيم عليه السلام پلار خپلتا دا چې بار راوت دا غار نه فقومي قوم قلت ما هذا ما ذا تعبدون د چا عبادت کوي تاسو هغه لګیاري بوتان ته افکن د وجه دروغونه افکن مفعول له دی د وجه دروغونه الهتن مفعول به دی تاسو جنیولی دی خدایان تاسو سره به الله څه چل کوي ابراهيم عليه السلام ورته وي تاسو دې ته عبادت کوي دور غره بوتانه جوړ کړی خي فنظر نظره دی ورته وی راځه میلې ته ځو میلې ته پرې رسړی راځه میلې ته ځو فنظر نظره فی النجوم نظر وک نظر ابراهيم عليه السلام فی النجوم پستور کې دا بره وکتل چې بره وکتل ازي داسې براو کتل دا د غوی دامن په سپویدل فنظر نظرتا فی النجوم فقال وی وی انی سقیم انی سقیم زه مریض یم مریض نو وی زه مریض یم دا توریه د طالبانو دا سقیم مریض یم انی سقیم لآلهتکم زه بیمار یم تاسو د خدایانو ته لکه سړی وای و زدت په وبو کې خولې يم وبو کې وې خولې راځي وبو کې خولې نه راځي دا کنایه ده د غصې نه ویره زدت په وبو کې خولې يم خو محاوره ده ده وبو کې خولې نه راځي اني سقيم لآلهتكم زه ستاسو د خدایانو ته داسې نه جوړم چې کله به دی یوازې کیږي نو ما په لاس به راځي وارو کا یا توریه ده ثلاثه کذبات ثلاثه توریات دا مراد هذا اختي بل فعله فاعل یو داشوا دی وی زیوی دې ندی فتولى عنه وګرځید دنه مدبرین شاکون کی ذایبین الی عید تعمیلی تیری دا غ زمانه کار دی ښا هغه وخت نه دار رواني لکه کافر کینو کیبا هغه خدا غولګی نو مسلمان ته لمې تیری کې تو خراشه د قران جشن ولګو د قران دغه حافظان را ولا قاریان را ولا علما را ولا ته په دې غاړه چې اخرت دې خشي د مسلمان دا غي پیخي کوي وای وای شو دیم جشنونه کوي دیم میلې کوي لانی ځای کې میله ده په پنجاب خو غیان نه د غیانو میلې کوي هغه په غیانو مشغول کړی دي ازمن د پسپو په نوړو مشغول کړی دي دې میلې کوي ښا سپی جنگي نوړلې جنگي ورته موسم موسم دی له کار جوړ کړی دی ښا چې دا جمع شي نو سپي به جنګ دی نو ورځې به جنګ دی په دې قومونه هلاک شوي دي دې دې ته نه ګوري چې موږ به هلاک شو فتولى عنهم فالمدبرين شاكوا نار پرې دی وې دی جوړ نه پرې دی دی فراغ نراغ ابراهيم له ذهبا فراغ پس راغه پس راغه پختو راغله کنه پس راغه ابراهيم عليه السلام الى الهه ابو خانه د دیت خدایانو د دیت دوی ورته قضا صلوبه یو مټیایي خوي چې دا به وخوري تبرک باطل شي بیا به برکتی شي موږ به خورو انو راغه دا د خجالت لپاره د رسوایۍ لپاره چې دې خل خاجل شي خر رسوا شي د دې لپاره ظاهر دې مالکم لا تنا تو مالکم لا تنتقون سي تاسو لوي چې تاسو خبرې نه کوي دا خبرې وي ولې نه کوي وي هو څه ورته خبرې نه کوي دا نه تاسو کو خي خجالت ولور کوي تبر پروت لنګر خانه کې تبر را واغست ورته ونیس ونیس ټول دړې دړې کړ دور دور ټوټې کړ ټوټې ټوټې کړ هغه تبر واغست چې هغه مشر خدای وکنه او غټه پکې جوړ کړو غلې یدا ځای جوړ کړی انا غلې پوګه باندې کې پوګه باندې ولکې چې دا هم دوالي دي چې دې ته پته ولګي چې دا دوالي دي کې چا والي دي نو هغه ته دغه وکړو فاقبلوا چا خبر ورکو سوق راغله او ته خدای والے و ټول خدایان ټوټي ټوټي چنګي خلی پرتی دي بوتخانه ټوله هغه پسې په داو تلې و تاسو بي خدا تاسو ملي کوي راشي خدایان د ټول را لرور ټول جاړي او غوبل جوړ کړي قال وی ورته ابراهيم عليه السلام اتعبدون تاسو عبادت کوي ما دا خدای بوتان تنحتون تاسو جوړ کړی په خپل تی تراشکړی په خپل تنحتون تراشکړی په خپل اسمان دی جوړوي والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو الله خالق تاسو دی و ما تعملون هغه چې تاسو عمل کوي الله خالق تاسو دی وما تعملون هغه چې تاسو عمل کوي فاعبدوه وحدو توحید قبول کړئ داغه عبادت کوي فاعبدوه داغه عبادت کوي وحدو داغه توحید قبول کړئ پیدا کړی الله او عبادت د بل کې وښه تا دا الله عبادت کوه وای نو کار زمای ټټو دار تلا خان ساتي عبادت د بلکې پیدا الله کړې لوی الله کړې اخشالي د بل لټه نه وما تعمل الله خلق والله خلقكم دا په معتزله باندې رد ده معتزله په دې آیات کې غیبان رد راغی هغه وی فإن الله خالق لأفعال العبد وما يعملون حجة المعتزلة وباندي يقولون أنهم يقولون أن العبد خالق لأفعاله ودليلهم ذلك فخستر الله خلقكم الله خالق زمنګ دی وما تعملون هغه چې تاسو عمل کوي موږ یو عمل کوو موږ دی نو دا د دې خالق الله دی پروژنې ته د دې خالق الله دی یو نیک عمل کې د دې خالق الله دی الله خلقکم الله خالق تاسو دی وما تعملون هغه چې تاسو عمل کوي تاسو چې عمل کوي نو د چانه الله خ عمل پیدا کی او د چانه بد عمل پیدا کی او چې د دې داسې مثال لستازو یې وشو زوی دې وشو نی لاش ته دې نی غوښت ته دې سر د خلی سورې دې او شي هڅه پوچې پوچې سترګې پکې ښکاری او غوږ مګی نشته دی لاتم نشته دی اسو کوی راځه زوی دی وشو ته چې ورته وګوري ودا لات دی وې لرکوې لرکوې دقه شان د انسان د عمل مثال که خستې او خسته ودر تخکاری او که بدرنګي نو ته به نه تختی خپل عمل باندې بس ته مانه ښه خپل عمل الله خلقکم وما تعملون الله خالق تاسو دې او تاسو د اعمالو دې نو بدی باندې معتزله لګیا دي او علما په رد کوي او دا غي دلایل دومره دي چې تاسو مکو لا تعد ولا تحصى قالوا ودي نور خبر لړ نشوه وبنو له جوړ کې دی ابراهيم عليه السلام له بنيانا یو ځای فهم له خطبا فحرقوا بالنار ځای ډک کې د خشادنا او جوړ کې ولا فالقوا او غردو دې په جهنم پور کې دې موږ پور یری دا شي چې موږ یې ورته غردو انور ځای ولا جوړ کا کیته تیر شوی دا فارادو بی کیدن د اراده او په ابراهيم عليه السلام سره کیدن د سوزولو عشق کیو ندی وجنا قال نو چې دیو نه منو وی ورته با فی ذا نظم ما خپل حد ادا کو نمرود سره مناظره وکړه قوم سره ټول ارث رابر وقال وی وی انی ذائب تتلون کهم الى انی ذائب الى ربی زه هجرت کوونکم الى مکان امر ربی هغه مکان ته چې امر کوي ما طرف سیادین درته قال وی وی ابراهيم عليه السلام خوب ویني یا بني یا بچي اني ارى وینم ځان لره په منام په خوب کې اني اذبحك ز العلوم تعالی را زه خوب کې وینم تا چې زه العلوم تا انو زوی ته وای اسماعیل علیه السلام ته فانظر تو ګور ما ذا ترى تسوای تاسو خیال لې زوی دې ته وی طالبانو ښا زوی زوی مو یا فلار فلار مو یا زوی دې ته وی قال هو اسماعيل عليه السلام يا ابتي يا فلار افعل ما تؤمر وکه هغه چې تا ته امر کول شي بالکل وکه ستجدني ذره جوب ما جر صابرا صابر بعضی وای نو بدی تابع فلما اسلم هرګه چې تابعدار شو دوا اسلم انقاد لامر الله ابراهيم عليه السلام علالولتا او اسماعيل عليه السلام گردن نهاده تا ده گردن نهاد بابا دقه د لوی اختر رضوا دغه د لوی اختر راز و وای شي انو شیطان ول راغی ووی مکوا ابراهيم عليه السلام دا اول شیطان وښته وای شي بیا په بل راز باندې بیا ورته راغی جبین دی ځای ته وي څوک وي جبین دی ځای ته وي څوک وي جبین دی ځای په غاړه واچو وتلو للجبین مرته ولا دغه چاړي له دا دغه کړ چې چاړه کولاو لګي دا د خسته زوی د دیار له سوکالو هوش الله ورته وي شابه علالک اتی خلیل نه ښا پتا ما کدا امتحان راغی وبې کی لمو امتحان راشي نشي کوله بیا دې امتحان ته دا ډیر ګران امتحان دی طالبان وتله وای بای رئیس تجعه په ډړې وګورو په جبین په ډړه باندې چې وی وګورو چاړې په کې خدا چاړې په راکاږي چاړي ته الله وی وکته ګورا چاړي ته الله وی زما حبيب دی پوښوي ابراهيم اسماعيل عليه السلام پلار ته وی بابا ته سترګې پټې کا چرته لکه دې تاسو رانی شي اته نه چې ما پرېګ دي ته ځان سترګې پټې کا ابراهيم عليه السلام په داسې حسن وخت کې بچي لالول لخت جګر دا ډېر لوی امتحان لیکن پیغمبر دی امتحان پیغمبر پیغمبري خلیل الله دې وکاله الله ولدا لقب ور کړی ښا نو موږ باندې الله سو کړل موږ باندې الله سنت ابراهيم عليه السلام تازه ساتي وای تاسو خیر زامن نشي لالولې دا چا بینا نو تاسو یو ګډه لال کوي تاسو غوې واخلې لال کوي وو خواخلې میخه واخلې نو لال کوي موږ له په بدل کې قرباني به ناغه قبلون ښه هغه قرباني به قبلون ورته الله په دې امت باندې څومره رحم موږ ګډه ولا غالال کو ثواب هم هغه شان کیږي او اجر الله راکې سنت امرایمی دي سنت ابراهیمی دی رسول پاک نه ته مونږ له پکې څه فائدہ ده وې د دې په وختو ستا وخته د دوزخ نه ازادي د دې په سرمن ستا سرمن ازادي د دې په غوغه ستا غوخي ازاديږي د دې په اډو کو ستا اډو کې د دوزخ نه ازاديږي نور ته غواړي قرباني ته شي ادي ولا غرض له دور باندې ګوري یی په ما کیږي او کنه کیږي او باندې بګوري په ما قرض ده خوشي او چې ټي وي اخلي هغه له قرض پیسې اخلي نو قربانې لا واخلې کنه د خريزيه ټي لپاره بل نه قرض اخلي یا کې ول 10 روپے یو 10 روپے راکوي دا وړو تن کړي هغه له پیسې اخلي دې له ناخلي ولا 2000 روپے کنه نو دې له وبانی ګوري ولې لري نه دي منافق دي منافق دی نه دی نو باندې لبانی مال راشي ما نه مسلې ته پوس کوي ځوان دې سرکوزي زه خو دې د پونه د طرف پورې پیژنم انو انی دا دا خدای دې مونږ ټول کامیاب کړي اس په سدي الله دا لوی امتحان دی او فدینا او فدینا ورکا بذبح عظیم په غړ سورب سرا هر ګډ سورې بول را وترکنا علی پریم خود په باندې په اخر ورستنو کې سلام علی ابراهیم سلامتی اعلی په ابراهیم علیه السلام وترکنا علی ثناء حسنا فی الاخرین الباقین بعده وهي غدادا برکت مواجو په دې ابراهيم عليه السلام باندې او علی اسحاق اسحاق عليه السلام من ذریه ما من ذریته ما د ذریت دې دواړو نه چې اسحاق عليه السلام ذریت د ابراهيم عليه السلام ظالم بعد ظالم کافر به لنفسه بنصر المعنی مبین خکارا کاربه کافری او بعضی مسلمانی بل دلیل نقلی ولقد مننا على موسى الله وما يحسانك وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام باندې ونجيناهما نجات مرګي دوار له قوم او ما قوم نه دی بل الكرب العظیم د غر کې دولو ینا فنصرناهما امداد مې وکړ نصرناهم امداد مې وکړ دی فکانهم الغالب نشدي غالبان فی الاخرین امم اخرینو کې صلاحیا دا سلام علی موسی سلامتی ادا په موسی علی السلام په هارون علی السلام باندې ان كذلك نذ المحسن زرنګي جزا ورکم محسنان لا انهما دا دوار من عبادنا المؤمنين د بندګانو زمانه چې مؤمنانو هارون علی السلام موسی علی السلام وان الیاس پینځما کان صنمن لبک فی بعل بک طالبان په کې ترکیب کړي وکان تب بعلا داوود دی رب په بعل کان صنمن لبک فی بعل بک وتذر اپریدی احسن الخالقین احسن المصورین وتریدی احسن الخالقین احسن المصورین معنا به څنګه نقشه الله د انسان ينفخ فيه الروح دا لغت دی الیاس وای الیاسین وای ها لکه دې داسې مثال دی مم سو طالبان مو نور راو خطر سو نور راو وزیرستان والوی میر راو خطر میر دا میر دی که دا نور دی نه غي وي مير راوخت من نور راوخت دا لغتونه د جبي دي کې څه غن راځي ښا الياس من الياسين من ان كذلك نذل المحسنين زدارن جزاء ورکم محسنان لانه دا الياس عليه السلام لمن من عبادنا المؤمن د بندګانو زمانه چې مؤمنانو شپږم دلیل نقلی وان لوطن پته د لوط علیہ السلام خامخا او د رسولانو ګور چې مرې به تختې نن ویړای باندې روانې ده په چا خو په د باندې د مرې ګمان نه کو کنه یونس علی السلام باندې او پیغمبرو دا ګمان په چا نه کو نو قرعه چې واچوله غرمشوا الوی بیړای وا نو قرعه واچوله په زمانه الوی فکان من المدحدین شدید مغلوبیننا له مغلوبی چې کمزور شو فال په درا وته قرعه په درا وته هو فورن یو زړې پروتو زړې هغه نه ونه جوړ شو لو لو یو ونه ته جوړ یو سفر غونته جوړ شو سفر جوړ شو ځکه د بدن خو باریکو چې ما ادي د کدو له وره ماشي ناراضي د کدوونه کې دا کمال ماشي ولا نشي راځي دا ماشي مونږ چې کنه دا ماشي نشي راځي دا کمال ولد نیولې شریک نیولې الله تعالی وانهم لكاذبون ادي دروغ وي په دې خبره کې چې الملائکه بنات الله ما من ملائکه په خپل وي استف البنات الله تعالی په دې رد کوي مشرکان رد ده استف البنات ای غور کوي تاسو لونه علی البنین په ځامن باندې تاسو یې لونه غړوي په ځامن باندې ورکوي نه چې زوی دی وشي خوشاله چې لور دی وشي خفه مالکم کې بتا کوم زی تاسو راترنګي حکم کوي تاسو په عدم فرق باندې افلا تذكرون اتاسو نصیحت ناخلی هم لکم سلطان ایدی لر دلیل عقلی سلطان طاقت یعنی دلیل عقلی مبین خکارا تاسو دلیل دې په شرک باندې فاتو بکتاب راتلو کې په دلیل نقلی سره دا نقلی دلیل لخوا فاتو بکتاب راتلو کې په وجودیا یو کتاب یو جزیا یو کتاب راړی ان کنتم صادقین کې تاسو صادقه هغه عقلی دا نقلی دلیل شو وجعلوا بينه غرضي فما بين الله کې وبين الجنه اپما بين د دې ملائکو کې نسبا نسب تعبدون چې تاسو عبادت کوي تاسو او تاسو د خدایان دې ته خیال کوي تاسو او تاسو خدایان ما انتم علیه نی تاسو ما انتم نی ما نافیه دې نی تاسو علیه فدی ما تعبدون باندې تا تاسو چې عبادت کوي تاسو او تاسو خدایان ما انتم علیه نی تاسو علی په دې خدایانو باندې بفاتنین بمدلین احدا گمراه کون کې او تن لرا تاسو یو تن نشي گمراه کولای ښا الله وایي چې زورته هدایت وکم تاسو ټول جمع شي غو گمراه نه کړي اجي زورته هدایت نکوم نو کو تاسو ټول جمع شئ نو هدایت ورته وکي دا دا غي مقابله و ما انتم نه تاسو عليه بدي ما تعبدون ما نه تاسو او تاسو داخل آیان ټول چې جمع شئ بفاتنين بمدلين احدا گمراه کون کی او تن لرا الا من مگر اوسو گمراه کیږي فخبلا من هو صال الجحیم چې اگر دې دن کې دوزخ ته دوزخ ته تلونکي هغه خود گمراه کی ملائکی وای دا د ملائکو خبره ده وما منا نشته زمنګنا مقام وما منا نشته زمنګنا دا ملائکی وای یو الا له مقام معلوم مگر غیر مقام معلوم له پس مکه په اسمان کې يعبدون الله فيه تسبيح و عبادت کې یا الله باقي کې اسمانونو کې ملائکه په اربونو کرورونو لکونه نه تعداد نشته ښا چې د ارب کار کړ راکوای نه عبادت کې یا الله تعالی دنیا کې فإنا لنحن المسبحون او موږ خامخا تسبيح وينكي د الله تعالی موږ د الله پاکي بیانو پاکي بیانو شپه رب لګیایو پاکي بیانو د الله تعالی خا مسبحون وان شاء لكانوا او د اهل مکه ليقولون ويلو ان عندنا دي مال مکه وب یو باندې کولا لو ان عندنا کجروي مونږ ترا ذکر کتاب ذکر کتاب من الاول من کتب الاولین د کتاب الاول تورات انجیل زبور پشان مونږ ته خویری عرب بوي مونږ به ډیر ایمان راوړو مونږ به داسې زوتو یادوبا اویبا عمل با پکو لکنا عباد الله المخلصین نقام خوب مونږ عباد الله تعالی مخلصین تابعدار مونږ تابعدار الله تعالی وای انهم دا انبیاء رسولان لهم المنصورون خامخاد دی به امداد کول شي انهم دا انبیاء لهم المنصورون خامخاد دی به امداد کول شي دی به امداد کول شي علی اعدائنا فاعداد زکه به امداد کول شي دا پیغمبران زما لخر دی وان جندنا لخر زما دا خو زما تابعدار دي زما لخر دي لهم الغالبون دی بغالبی دی بغالب وی دی بغالب هر پیغمبر په اخر کې غالب تخا هر پیغمبر الله غالب کړی دی د قوم د پاره یو لوی امتحان را لېګل فتولى عنهم وګرځل دینا رسول پاک توي حتا حين دا وخت ما د وخت د مدد پوري د وخت د مدد چې د مدد در کوم بدر پوري ښا زجر دی لا تخویف دنیوی دی اتسلی د پکې رسول پاک ته واکثر خولو کدا دلائل ورته خیا دا دلائل ورته خیا قران ورته خیا وان لم يبصروا کدی نیویني فسوف يبصرون درجه به ویني عند النصر چې مدد راشي هلته به ویني ایو مدد چې راشي افبعذابنا اف عذاب زما تر استعجلون دي تلوار کوي صباح المنذرین سبا دی رول شو نو ذکر د حال مرات محل چې هغه عذاب دی فسا صباح المنذرین بد سبا دی رول شو یعنی عذاب چې سبا کې راغی دا ډیر بد عذاب قوم د نوح علی السلام قوم ټول ته اشاره ده وتولى عنهم وګرځل دین رسول پاک ته وی حتا حين په وخت د وخت هلاک پورې یوم بدرن دا عذر بوینی بیا به عذر پیش کی مدعا د صورت څخه شو طالبانو التکی وذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون التم تیر شوی دا تو اخر کی راړه سبحان ربک سبحان سبحوا سبحانا پاکی بیانوی الله لره پاکی به نزدهو تنزیحا پاکی بیانوي په پاکی سره الله تعالی لرا عامل محذوب دی سبحوا سبحانا ربک جرب ستاله مربی ستاله رب العزت رب العزت ته عزت ورکی مؤمنان لا په کافرانو باندې مؤمن عزت من کړي په کافرانو عما يذفون پاک دی الله تعالی دا رجل يثفون من الشريك والولد وسلام علی المرسلین السلامتیا د پر رسولانو باندې دا څومره رسولان چې لګلې دي په ټول سلامتیا دا بعضو کسی کړي دي بعضې نه دي کړي ښا او بل وسلام سلامتیا علی المرسلین په تابعدارانو د رسول په رسولانو چې چا د پیغمبر تابعداري کړې هغه هغه سالم پاتې شوی دی کنه هغه سالم پاتې شوی دی کنا نه غیدم سلامتی اراله دغه تابع په حکم د مطبوع کی او نتیجه د صورت توحید وای مؤمنانو والحمد لله رب العالمین صفت کامله د خاص د پاره د الله تعالی چې رب العالمین پالون کې تمام مخلوقات دی تربیت کې د عالمینو پس سره مخلوقات بارسال الرسل په ارسال ګلو د رسولانو سره مونږ انسانيت دګره مونږ د رسول تابعدار او چې د رسول پیغمبر تابع دي هغه کې انسانيت ني یي انسان شکل د انساني خو انسانيت پکې ني دا مونږ ته پیغمبر را لېګلې او مونږ د پیغمبر تابعدار یو ځکه مونږ کې انسانيت دی خدای دې مونږ انسانان ساتي ښا نو په دې سورته صافات کې اول تاسو هغه ذکر او دوی په دې کې دا اخر کې مدعا ذکر کا او کلا اله الا الله مدعا توحید مدلل دلائل سره اس اخیری کې وي سبحان رب مخکې دلائل عقلیه نقلیه عقلی نقلی دواړه بوایي تخویب بشارت ورکو اثبات رسالت اول کې او اخر کې او وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین نو توحید رسالت تخویب بشارت حاصل سره وته لا اله الا الله محمد رسول الله دا اثبات د رسالت راغلی